او د هغه غاړې کښې بيعت نه وي د خليفه نو دا مړ شو د جهليت په مال داسې کښې بل اجماع دې بيعت نه د خليفه بيعت مرادها او اجماع دليل دی دې به دا خبره ذهن کښې وساتو چې د خلافت قائمول او د خليفه مقررول په اجماع د ټول امت فرض دي ښه واجب دي او فرض يعني ټول امت دې باندې اتفاق کړی دی ښه اوس د نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي دي چې څوک مړ شي او هغه بيعت نه وي کړی نو هغه د جهليت په مرګ مړېږي نو داسې خلکو باندې خو بیعت هسې فرض دی چې ووایي چې د دوی خو سر د سر څه عذر نه شته او دا خبره هغو خلکو ته هم موږ کوو چې د هغو مشرانو د هغو مشران خپلو کشرانو ته یې وایي چې موږ دا خلیفه دی او موږ بیعت هم کوو نو والله اعلم د اکثرو مشرانو خپلو کشرانو سره دا یوه دوکه دی ښه نو دې وجې نه بیعت وکړه د خپلو مشرانو دوکې کښې رانه شې ښه نو هغه سړی د جهلیت مرګ نه د خلیفه عدم موجودګي کېم د جهلیت مرګ نه هغه سړی بچ کېدای شي چې هغه خلافت دپاره کوشش کوي وسعه لها سعیها د خلافت والا کوشش ښه هسې کوشش نه ته هر کوشش باندې دا د خلافت نوم کېږي ذکر ته ناست وي وایي چې زه خلافت دپاره کوشش کوم بشترا رقت دی وي ځکه خلافت دپاره که تاسو سره د خلافت شرطونو باندې پوره چوپ در سره وي هغه را مخته کړو ایمن جواهري ته عذرا امیر القاعده دا یو غږ عنوان دی د ابو محمد العدناني مخکې دا اعلان ورته کړی او څه زه موږ یو خلیفه را مخکې کړو ټول ټول اختلافات به د مجاهدینو ختم شي که شام کښې کوم ګروپونه منځ کښې اختلافات دي که خراسان کښې وي که نو یمن کښې وي که جزایر کښې وي که کوم ځای کښې هم د مجاهدینو منځ کښې اختلافات وي خپله هم ختم شي څه کله خلیفه مقرر شي د خلیفاتو ټوله مشر شي د نورو مشرانې هم ختمې شي هغه خپله دارالقضا وي خپل ادارې دي نو دا اسانه خبره ده د مجاهدینو د اختلاف د ختمېدو تقریبا درې میاشتې ورته هغوی انتظار وکړل کله هغوی هېچا اعلان ونه کړ سر د سره جواب یې ورنه کړل نه یې دا جواب ورکړ چې موږ سره خلیفه د افغان مردود حکومت د سترې محکمې په کارمندانو استشهادي برید شوی د ډیفور شرق لور ته د بشار خنځیر دېرش تنه عسکر وژل شوي دېرش تنه عسکر وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي برید تېره ورځ د کابل ښار درېیم مکروریان نهمه حوزه کې شوی چېرته چې د ملي امنیت ماموره او د امریکايي سفارت امره اداره موقعیت لري. دا په کابل کې تر ټولو خوندي او پر امنه سیمه ګڼل کېږي چېرته چې تېره ورځ د امریکا خاص اېجنټ او مستشرق حنیف اتمر یو ځل بیا د اسلامي دولت په وړاندې تازه ګواښونه او تکرار ډایلوګونه وړاند کړل او د دفاع وزارت د ویاند په څېر یې یو ځل بیا دا خندوونکې خبرې تکرار کړې چې ګوندې د اسلامي خلافت مجاهدین یې له خراسانه ورک کړي او ژر ده چې پاتې نور یې هم په لنډو ورځو کې ختم کړي خو ډېر ژر ورته د اسلامي خلافت زمرو دا څرګنده کړه چې دوی د الهي نصرت په سبب په خپلې ځانګړې وړتیا دا صلاحیت لري چې د کابل ښار په هره نقطه کې خپل دښمن په نښه او له منځه یوسي او همداراز یې په خپلو اتلوالو بریدونو دا ثابته کړې چې په ټول خراسان کې پراخ نفوذ او سرښندونکي اتلان لري چې د مرتدینو خوبونه یې حرام کړي دي او اوس د امریکا او روس د مزدورو مرتدینو له توانه دا بهر ده چې د الله د لارې دا لښکرې له مېنځه یوسي. ستره محکمه هغه محکمه ده چې د وضعي قوانینو د تطبیق امریکایي دلالان په کې دومره په وحشت د مجاهدینو په وړاندې چلند کوي چې د نړۍ د ظلم په تاریخ کې ساری نه موندل کېږي. په وژل شوو کې هغه قاضیان شامل دي چې په مجاهدینو به یې د سختې شکنجې او ربړولو باوجود د عمري بند او اعدام د لوی الله په فضل د اسلامي خلافت عسکرو د الباب شرق لور ته د مرتدو د ترکانو او د هغوی د مزدورانو یو برید په شا ورمات کړ. لومړی ابو مجاهد العدناني خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټر د صحواتو منځ کې وچاوه چې لس تنه مرتدین یې په ټکه ووژل. په یاد برید کې دوه زرې پوش موټر او یو عراده د عسکرو انتقالوونکی موټر هم له منځه تللی او په کې یې په لسګونو مرتدین ژوبل هم دي. د لوی الله په مدد د اسلامي خلافت مجاهدینو د مختلفو وسلو په درلودلو سره د ټیفور شرق لور البیزار دوه لارې کې د بشار خنزیر د عسکرو په یوه پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې الحمدلله په یاد برید کې د دښمن لس تنه ووژل شول او ګڼ نور یې ژوبل دي او همداراز یې پېنځه عراضي نظامي وسایط هم له منځه تللي چې په ویجاړ شویو موټرو کې یې دوه هغه وې چې درنه وسله پرې بار وه الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو د یو بې ایم پي ټانک په شمول پراخه وسلې او مهمات هم غنیمت کړل او صحیح سلامت خپلو مرکزونو ته ستانه شول د یو بل خبر له مخې د اسلامي خلافت مجاهدینو په یاده سیمه کښې د مرتدینو یو برید هم ورمات کړ چې د دې نښتو په پایله کښې هم د دښمن شل تنه ووژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل په یاده جګړه کښې هم د دښمن دوه هغه نظامي وسایط ویجاړ شول چې درنه وسله پرې وار وه خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت عسکرو د التطبا ښارګوټي په سویریه سیمه کې هم د پي کې کې په مرتدینو بریدونه کړي چې څلور تنه یې وژلي او د نینوا ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي دولت د بې پیلوټه طیارو په بریدونو کې زیادت راغلی چې د رشیدیه په سیمه کې درې تنه مرتدین وژلي او په تلعفر کې هم د دښمن یو ځلیبوش ټانګ ویجاړ کړی او یو د عسکرو لېږدونکی موټر یې هم ویشتلی د یادو تازه بریدونو یوه تازه ویډیو چې همدا اوس اوس د اسلامي دولت انټرنېټي سایټونو خپره کړې او د شریعت څخه نفرت کوونکي دي د بدبختۍ عناد کفر او الحاد خاوندانو ته وایو په خلاصو غوږونو یې واورئ چې تاسې له داسې امت سره په جنګ کې ښکېلئ چې د هغوی میندې لا پورې نه دي داسې عقیدې سره ستاسې جنګ دی چې هغوی ماتې نه مني تاسو ته به د خراسان په هر ګوټ کې خپاره مجاهدین د زهرو بوسونه در کوي او بإذن الله ستاسې په واک کې پراته ښارونه او مسلمان ملتونه به در څخه ازاد کړي زموږ له خوا هغه خلکو ته پېغام دی چې د فرض عین جهاد څخه ناست، په ځانګړي ډول په خراسان ولایت کې عموماً ناستو خلکو ته وایم چې ستاسې خو په جهاد او قربانۍ کې سپېڅلی تاریخ دی، نن ورځ تاسې نه وینئ چې ټول کفار د اسلامي دولت په مجاهدینو را ټول شوي، په هر ځای کې په مسلمانانو ظلمونه نه وینئ، د معصومو ماشومانو په اور سوځېدلي بدنونه مو ونه لیدل، د لوی الله شکر او فضل دی موږ ټولو مسلمانانو او په ځانګړي توګه مجاهدینو ته زیر یې ورکوو چې د خراسان په ولایت کښې داسې مجاهدي نورونه د الله تعالی په لوی فضل او مهربانۍ کښې پټ دي په ټولو ښارونو او سیمو کښې د اسلامي خلافت اتل ځوانان د الله تعالی دښمنان په نښه کوي او وژني د مجاهدینو لښکرې په هره سیمه کښې په بشپړې ازادۍ سره حرکت کوي او دغه د امتحاناتو دوره به انشاءالله الله تعالی ختمه کړي جهاد څه ته وایي؟ د جهاد اهداف، ارکان او احکام کوم دي؟ جهاد کومې پایلې او ثمرې لري؟ دا او دې ته ورته نور ډېر موضوعات په دې سلسلهوار لړۍ د هرې چهارشنبې ماښام د خلافت غږ سره جهاد پوهنه چې هغې ته ویلی کېږي ادب الاختلاف مخکې مونږ دا خبره ذکر کړله چې په جهاد کې د امیر اطاعت واجب دی خو د امیر اطاعت مقید دی په دې خبره باندې چې که د هغه سره چېرته په یو مسله کې تنازع او اختلاف را ځي نو رجوع به په هغې کې کتاب و سنت ته کېږي قرآن او حدیث ته او هلته به د حل لاره لټول کېږي نو د دې نه دا معلومه شوله چې اختلاف د مشرانو او د کشرانو تر منځ هم راتلی شي او د کشرانو په خپل منځ کښې هم راتلی شي د مشرانو په خپل منځ کښې راتلی شي خو اختلافات دوه قسمه دي یو کوني اختلافات دي یو تعري اختلافات دي کوني اختلافات لکه د ژبې اختلاف شو د رنګ اختلاف شو د قوت او د ذوق اختلاف شو او تعري اختلاف لکه د قومیت او د قبیلیت او د وطنیت اختلاف شو یا د رای اختلاف نو دا اختلافات ټول که چېرته د مسلمانانو تر منځ د تعصب سبب ونه ګرځي په دې کې د مخلوق قول د الله او د رسول په قول باندې مخکې نه شي اخوت دیني پکې زیانمن نه شي ماقد د ولا او د برا ونه ګرځي نو بیا دا اختلافات مضر نه دي او دا تقدیر کې دا اختلافات لیکل شوي دي ځکه الله رب العالمین انسانان مختلف پیدا کړي دي په مختلفو قبایلو او قومونو کې پیدا کړي دي په مختلفو ژبو باندې پیدا کړي دي مختلف رنګونه یې ورکړي دي قوت او ذوب کې فرق دی همدارنګه په رایې کې هم اختلاف راتلی شي ځکه چې په ذهنیتونو کې فرق دی د چا ذهنیت لوړ وي د چا ټیټ وي عقلونو کې فرق دی نظریاتو کې فرق شته نو د همدې وجې نه اختلاف خامخا را ځي خو چې کله دا اختلاف د درېو شیانو سبب ونه ګرځي یو دا چې د غیر قول په الله او رسول باندې مقدم نه شي دویم دیني اخوت پکې د منځه لاړ نه شي او درېیم دا چې د ولا او د برا معقد ونه ګرځي نو بیا په دې اختلافاتو کې نقصان نه شته دی بلکې د مسلمانانو تر منځ بنیادي څلور قسمه حقوق دي چې کله دغه اختلافات د دغه بنیادي حقوقو د له منځه تلو سبب وګرځي نو بیا دا نقصان دی بلکې دا بیا تاغوت ګرځي که هغه د رایې اختلاف وي که د قومیت وي که د قبیلیت وي که د وطنیت وي که د رنګ وي که د ژبې د قوت او د ضعفي خو چې دا سبب د زیان د هغه بنیادي حقوق وګرځي بیا دا تاوان لري او چې کله بنیادي حقوق زیانمن نه کړي نو بیا پکې مشکل نه شته دی بنیادي حقوق د انسانانو مؤمنانو تر منځ څلور دي چې یو قلبي حقوق دي یعنې د زړه مینه به یو بل سره لري لساني حقوق دي په جو به د یو بل خیرخواهي کوي مالي حقوق د یو بل ته به خیر رسوي په مال باندې بدني حقوق د یو بل ته په بدن باندې خیر رسوي نو کله کله دا اختلاف د ژبې د دې سبب وګرځي چې درې مسلمانان دي د دوو ژبه یوه ده او د یو بدله ده دا بدلې ژبې والا سره مینه نه ساتي د زړه حقوق زیانمن شي کله د رنګ اختلاف همداسې سبب د حقوقو د پیمالېدو وګرځي کله د ضعف او د قوت کله د قومیت اختلاف کله د قبیلیت کله د وطنیت او کله د رایې اختلاف چې کوم کس سره په رایه کې متفق وي هغه ورته خپل او نږدې ښکاره کېږي او چې کوم کس ته په رایه کې نږدې نه وي او ترې لرې وي نو هغه ورته بیا پردی ښکاره کېږي هغه ته د زړه محبت نه ساتي په ژبه د هغه خیرخواهي نه کوي، مالي حقوق یې نه ادا کوي، بدني حقوق یې نه ادا کوي، په دې ترتیب باندې نو چې کله دا اختلافات که د رایې وي، که د قومیت او قبیلیت وي، که د وطنیت وي، که د ژبې وي، که د رنګ وي، که د قوت او د ذوق وي، دغه حالت ته وځي نو دا بیا طاغوت بلل کېږي، دا بیا ډېر غټ نقصان دی. نو د دې اختلافاتو ادب هغه دا دی. یوې ادب ته یوې اداره ده نو ادب د اختلافاتو دا دی چې د مختلفانو تر منځ به یو بل ملامته کول نه وي ځکه اختلاف که کوني خو الله را وستی دی د الله د طرف نه دی په دې کښې څوک ملامته نه دي او که چېرته د رایې اختلاف وي نو دا به په یو اجتهاد او په یو دلیل باندې بنا وي نو یو د بل ملامته کول دا پکې ضروري نه دي دویم انصاف ضروري دی د مختلفیانو تر منځ یو بل سره به انصاف کوي چې په دې کې یو څو ضابطې زده کول په کار دي اولنۍ ضابطه دا ده چې ما ثبت یقینا لا یزول الا بیقین کوم شی چې په یقین باندې ثابت شي هغه نه ځایله کېږي مګر په یقین باندې د یو کس ایمان او اسلام چې په یقین باندې ثابت دی نو هغه دې ته په یقین باندې ځای لګېږي، هسې په شبهاتو په شکوکو باندې ته په دویم هم نه لګې د کفر، لکه د ځینې خلکو دغه طریقه وي چې د یو چا کړه وړه ګوري بس د وهم د وجې نه پرې د کفر ټاپه ور لګوي په تکفیر کې قانون دا دی چې په یو کس کې به د نواقصو نه یو ناقص یا ټول موجود او موانع د تکفیر به نه موجود بیا به هغه ته کافر ویلی کېږي چې کله موانع موجود دي او نواقض نشته دی او تش وهم باندې یو سړی را لګېږي بل ته کافر وایي نو دا انصاف نه دی د اختلاف په معرض کښې دویمه ضابطه دا ده چې الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الخطأ في الحكم بالكفر که په یو چا باندې د کفر پتو ولګې او په دې کښې تېر وځې نو دا ډېره خطرناکه ده د دې نه چې یو سړي باندې د ایمان حکم ولګي او هغه کافر یې پکې خطا شي نو د دې وجه نه انصاف دا دی چې په اختلاف کې به سمدستي د تکفیر کوشش نه کې بلکې تر ډېره حده پورې به په مؤمن باندې د خیر ګمان کې هغه به معذور ګڼي د هغه دپاره به عذر بیانې درېیم دا دی چې لا تأثیم ولا هجران فی مسائل الاجتهاد په اجتهادي مسایلو کې د تقسیم او د هجران جواز نه شته دی چې مسله اجتهادي ده کوم د یو اجتهاد په اساس باندې یو موقف خپلی په یو مسله کې او یو بل ورور دی مسلمان چې هغه د اجتهاد په وجه باندې یو موقف خپلوي نو ستا هم اجتهاد دی د هغه هم اجتهاد دی نو ته په دې کښې حق نه لرې چې را ولګېږي او یو مسلمان ګنهګار وګڼې او یا د هغه سره تعلقات ختم کړي او د هغه نه ځان جدا کړي که چېرته داسې وکړي نو دا به بې بې انصافي وي دا به د انصاف نه لرې وي بله خبره دا ده چې کله موانع د تکفیر موجودي او نواقض د ایمان دا یو انسان کې نه وي موندل شوې ښکاره نو په دغه صورت کې د یو مایل شخص د تکفیر نه ځان ساتل په کار دي او بله ضابطه دا ده چې لازم القول لیس بمذهب للقائل لازم د قول د قائل دپاره مذهب نه شي کېدلی د دې دا مطلب دی چې یو کس دی چې هغه یوه خبره وکړله د هغه خبرې نه بله خبره پیدا کېږي او د هغې خبرې نه کفر لازمېږي خو په خپله د ده دا قول په کفر کې صریح نه دی نو ته به د ده دپاره هغه لازم د قول مذهب نه ګرځي چې هغه له مذهب وګرځي او دی پې ته کافر کړي د کفر فتوا پې ورکړي بلکې مناسب دا ده چې کله دې په ده کې صریح کفر ولیده یا لفظ یې صریح په کفر کې نو په دغه صورت کې باید تکفیر کولی شي او چې کله لفظ د ده صریح په کفر کې نه وي یا عمل یې صریح په کفر کې نه وي بلکې د هغې نه وړاندې بله خبره لازمېږي او د هغې نه بله لازمېږي او هغه اخرنی لازم هغه سبب کفر وي نو په هغې باندې ته ډایرېک دلته دا کس کافي کولی نه شي لازم د قول د قایل د قایل دپاره مذهب نه دی بلکې د قایل دا قول د ده دپاره مذهب کېدای شي نو د اختلاف په صورت کې به انصاف کې او د عدل نه به کار اخلي خصوصا کله چې د عمراو سره اختلاف راځي نو په دې صورت کې د احتیاط ډېر ځکه په کار دی چې نبي علیه صلات وسلام چې کوم د بیعت الفاظ مونږ ته راپرېښي دي په هغې کښې هم کلمه د کفر بواح ځکه ویلې ده چې ډېر کله چې د امیرینو سره اختلاف سبب د خروج ګرځي خلک خروج کوي په امیرینو باندې او معمولي خبرې د تکفیر سبب ګرځي ځکه په بله وجه باندې د امیر د اطاعت نه د وتلو جواز نشته دی اجازه نشته دی بلکې یو ځای پرېښی دی پکې چې الا ان نرا کفرا بواحا چې کفر بواحا پکې نه لیدلی نو بیا چې څوک خواهش پرسته وي او هغه د امیر د اطاعت نه ځان وباسي او ویستل غواړي نو هغوی بیا کوشش کوي چې په یوه خبره او په بله خبره باندې تکبیر د امام تکفیر د خلیفة المسلمین تکفیر د مشرانو د ولات الامور وکړي او ځان لپاره یو جواز پیدا کړي چې زه د دې نه د دې د اطاعت نه باید ووځم نو د دې وجې نه نبی علیه صلات وسلام په دې کښې احتیاط کړی دی چې الا ان نرا کفرا بواحه بیا دې په دې اخیستی دی چې امیر باندې به خروج نه کوم چې کفر بواح مې پکې نه لیدلی واضحه کفر او صریح کفر داسې کفر چې په هغې کښې هېڅ قسم تاویل نه شي کېدلی عذر له نه شي بیانېدلی دا په دغه خاطر باندې چې خواهش پرسته خلک په امت کې پیدا کېږي دارنګه منافقان پیدا کېږي ځینې خلک داسې پیدا کېږي چې هغوی د خپل سري تحمیل هغه په خلکو باندې لازم ګڼي هغه که خطا وي که په حقه وي په خپل دریځ کښې نو بیا چې کله د هغه دریځ ونه منل شي د هغه خبره قبوله نه شي د هغه خواهش پوره نه شي نو بیا د خروج اراده لري نو د خروج دپاره بله لار نه وي ما سوا د تکفیر نه نو هېڅکه د امام او د مسلمان د امیر د هغې تکفیر وکړي ځان ته یوه لاره پیدا کړي او د امیر په مقابل کې خروج وکړي نو د دې وجې نه په دې کې انصاف په کار دی احتیاط په کار دی چې د امیر په باره کې یا د عامو خلکو په باره کې د اختلاف په صورت کې انصاف وشي او عدل وشي درېیم ادب د اختلاف هغه دا دی چې صبر وشي او نرمي وشي د یو بل سره څلورم د اختلاف ادب دا دی چې تعصب به نه کوو د اختلاف په حالت کې او پېنځم دا چې اختلاف به د خلکو په نومونو باندې یا د خلکو په رایو او په مذاهبو باندې نه وي بنا بلکې اختلاف به په دلیل باندې بنا وي او چې کله دلیل د مخالف لوري منګه ته پیدا شي او مخې ته را شي نو بیا به هغې ته تسلیمېږو بیا به په خپله خبره او په خپل دریځ باندې یا د چا په رایه او په قول باندې ټینګ نه پاتې کېږو نو دا د اختلاف آداب دي یو د اختلاف اداره کول دي نو د اختلاف اداره کولو طریقه دا ده چې موږ په قرآن او سنت باندې منګولې ولګوو او دا مرجع وګڼو د خپل اختلاف د حل لپاره لکه څنګه چې الله رب العالمین موږ ته فرمایلی دی چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول که چېرته مو په یو خبره کې د امیر سره تنازع پیدا شو الله او رسول ته واپس کړئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله دوه شیان مې تاسې کې پرېښي دي چې تر څو په هغې باندې منګولې لګولې نو تاسې به هېڅکله ګمراه نه شئ یو د الله کتاب دی بل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي دویمه اداره د اختلاف دا ده چې موږ اختلاف اداره کوو چې د مسلمانانو تر منځ حوار موجود وي د یو بل سره محاوره خبرې اترې د اختلاف په صورت کې د یو بل خوا ته تګ او په هغه اختلافي موضوع باندې محاوره کول خبرې کول دې سره اختلاف زیاتېږي چې کله ته په خپل ځای باندې د اختلاف خبرې له هوا ورکوې او اختلاف خبره بیانې او زه په خپل ځای باندې اختلاف خبره بیانوم او بېرته د دواړو تر منځ تفاهم نه وي، د دواړو تر منځ حوار نه وي، نو د اختلافي مسئلې منځ ته راتلو په صورت کې به سره یو ځای کېږو او په موضوع باندې به کېنو، خبرې به کوو، نو بیا به اختلاف حلېږي. ډېر کله دې داسې وي چې یو مقصد وي، لیکن تعبیر بدل وي، نو د دغه تعبیر په وجه اختلاف رامنځته شوی وي، خبره یوه وي په حقیقت کې. هغه تعبیر نه یو اختلاف رامنځته شوي چې کله دواړه مختلفیان سره یو ځای شي محاوره وکړي په خپل منځ کې د خبرې ټول اړخونه وڅېړي نو هېڅ هغه اختلاف ختم وي هغه صرف لفظي نزا وي نو حوار ضروري دی بل شورا ضروري ده مشوره د اختلافات په حل لپاره او څلورم غوږ اېښودل ضروري دي یو بل ته پنځم، تفعیل الدایره المتفق علیها، یوه داسې دایره جوړول چې په هغې باندې اتفاق راځي، لکه زمونږه د ټول امت د اتفاق د راتلو متفق علیها دایره چې ده هغه قرآن او سنت دی او بیا د قرآن او سنت د اسانتیا لپاره زمونږ منهج دی او بیا د هغې نه وروسته د دغه اختلافاتو د حل لپاره مونږ دلته لجنه شرعیه جوړه کړې ده چې هغه شرعي لجنې ته په ټولو مسایلو کې رجوع کېږي هغه د منهج او د قرآن او سنت د مطالعې د لارې نه مسایل حلوي او که چېرته دلته حل نه شي نو بیا اخرنۍ دایره متفقون علیها زموږ دپاره د اسلامي خلافت مرکزي لجنه ده اللجنة الشرعیه المرکزیه چې اخره کې زموږ موضوع اختلافي الته راجع کېږي هغوی چې کوم جواب د مسئلې په باره کې ورکړي نو همغه جواب زموږ دپاره اخرنی موقف او اخرنی منهج دی او همغه واجب العمل دی نو دغه یو څو اصول دي چې دا مراعت شي نو اختلاف اداره کېږي او اختلاف د منځه ځي او نقصان نه پیدا کوي اختلافات سبب د نقصان نه ګرځي سبب د تفرق د امت هم نه ګرځي نو زمونږ په اسلامي خلافت کې زمونږ هدف دا دی چې دا ټول امت سره رایه وکړو او د دې تر منځ چې کوم اختلافات وي هغه اداره شي په ښایسته طریقې سره او هغه د منځه لاړ شي امت یو شي زړونه د امت یو شي او دارنګه صف یو شي او دارنګه مینه محبت د مسلمانانو تر منځ قایم شي نه دا چې اختلافات فرعي دا د مسلمانانو د سب د شو کولو او د سب د جدا کېدلو سبب وګرځي الله رب العالمین چې زمونږ سب واحد او موحد وساتي لکه څنګه چې واحد او یو ساتلی دی او څنګه چې تر اوسه د اسلامي خلافت د مجاهدینو تر منځ درزونه نه شته الله رب العالمین دې درزونه نه را پیدا کړي او نه دې لپاره لارې پیدا کړي چې له پېړیو راهیسې د جهالت ترکې ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یو ټغر را ټول دي او د تور توغ رپرپا ته د ارام څاه اخلي. هو! مومنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او پاملرنې وړ مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر چې څلور بجې د جري نشراتو سره زموږ همکاران ستاسو خدمت ته راځي او بیا ورپسې ماښام او کم شپږ بجې پښتو نشرات پیل کېږي تر هغې مو په ربالعالمین ځان سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته